یو اوږه د علم او بل اوږه د دنیا دا دوی د اسناد وړیا او لالچیان دا نه مړي اوس د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یو اثر ذکر کوي د دواړو جنسونو او د دواړو لالچونو اثر ذکر کوي چې چا کې د دنیا یرس او د دنیا لالچ راشي نو دکې و توقیان زیاتېږي سرکشي سرکشي و پکې زیاتېږي توقیان به زیاتېږي او په چا کې چې حرس د علم راشي نو دغه به خشیت او طلب د رضای الهی سیوا کی طلب د الله طلب د رضای الهی دا چې کمندونو په کسی کیږي سیوا کیږي دا یو په دې کې ترغیب دی اصحاب العلم ته چې دې په علم په علم ډیر زیات کی او چې اثر خشیت او رضا راوړي کچر تکید د علم نه کیفیات متولد نشو دا علم نه د دنیا ده دا علم نه د دنیا ده چې کوم علم کیفیات نه پیدا کړي نو هغه علم زیادت نه راغلی رب زدنی علما چې دا د کیفیات ترقی ده چې علم په کیفیات بدل شي او کیفیات چې دی هغه بیا انتها نه لري نو دا ترقي د اصحاب العلم ته چې دا علم چې دی چې څومره سیوا کیږي په کار دا ده چې دومره خشیت دومره رضا د الله صرف دی لله دومره چې کمدنو سیوا کی او که صرف معلومات سیوا کېدل او دې ته علم وایي چې معلومات سیوا کی او دې ته چې کمدنو ته علم وایي دا معلومات دي دا علم نه دی معلومات ځان نشي او علم ځان نشي ورسره د دنیا والو ته ترهید دی چې د دنیا محبت کې راکم کی او هرس د دنیا دې سکی راکم کی ګینې نو د دې نه باندې نتیجه به تغیان شي نتیجه به شي تغیان شي هغه له بکار دي چې د دې له کمندونو ځان ساتي قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من هما لا يشبعان دو ګری چې غنه مړی کې صاحب العلم و صاحب الدنيا یو د علم والا او بل د دنیا والا خو ولا یستویان دوار غره برابر ندی عبد الله بن مسعود سره وی دواړه برابر نه دي اما صاحب العلم فیزداد رضا لرضا الرحمن هر چې صاحب علم دی فیزداد رضا الرحمن نو زیاتې دلرا رضا د مهربان بادشاہ یعنی په دې کې د الله رضا ته نور شوق شوق سکی پیدا کیږي و اما صاحب الدنیا و هر شي دنیا دار دې پایا تمادا اتویان په دې چې کمنو زیاتی په سر کشای کې بیا عبد الله بن مسعود دې استشهاد د پاره آیاتونه وې دنیا لب نشر غیر مرتب اول صاحب الدنیا د پاره وې ان الانسان لا يطغى ابغى او استغنى یقینا دا انسان چې د مخامخه د سرکش شو ول سرکشای سوا د دې وجنا چې د ولید ځان خپل لار پورا ارعاه چې د ولید ځان خپل لار پورا چې زه استغنا ده د شهواتو د خواهشاتو اتباع چې ده نو دا سړی سرکشه کوي سړی سرکشه کوي حب الدنیا رأس كل خطیئه د دنیا محبت سر د هر ګناه دی د هر ګناه سر دی نو دی وجنا هر را او سرنا دا علت د ما سبب دی د توغیان سبب شو شو باید چې د ځان مستغنی وګڼو چې استغنا به کراله زمانی چا تاجت نشته زه پورا ما مالدار شو دا به د وجنه توغیان راغی وقال قال وقال الاخر انما يخشى الله من عباده العلماء دا بل آیات وی چې انما يخشى الله من عباده العلماء چې علم مورث د خشیت ته چې علم سیوا کیږي خشیت سیوا کیږي او خشیت الله رب العزت رضا کیږي کنه په دې سره د سره احتیاطي سوچ و سره یاره یو سره چې هسې نه چې الله را نه ناراضه شي هر وخت چې دا احتیاط کړي او دا فکر کړي چې هسې نه چې الله را نه ناراضه شي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دی حدیث مبارک دی سیانت العلم عن صحبت العمرہ د علم حفاظت پکار دی د صحبت د دنیا دارونه د صحبت د دنیا دارونه د علم حفاظت پکار دی ګوره دا یو مسله ده چې هر یو څیز په خپل ځای کې قیمتي وي خلک یوازې لطیفه کوي چې استاد طالبان ته سبق وي نو ورته وي بچې دا سبق یاد کړه مسله یاد کړه سپینځه سوه که سور اشرفه یې یادې کړې ویدا د هغې نه بهتره ده دا وی دا کې څه ده بهتره ده هغه طالب وی خانم طالب لاړو نو موچی کا کاته یو نه سپلای وکړنده هغه ته د لاسي کتلې دي پته یې ته خو طالب پیسې درشته هغه ته زبر ته یو مسله وکم هغه د 200 درهم نه سره بیا د ورشه کپړې راوړل هغه بیا راوځلو بیا د ورشه بری چپلې راوړل هغه راوځلو وی کنه جی بیا د دکان ته زردرو کو بیا د ورشه هغه په لایو سره او بیا چې سوي بیا ما ته وره دا یو استاد دی وی چې صدا سره هغه ته په څه پوه شو د هر یو څه په مارکیټ دا یو څه په ستري مارکیټ هغه ځای کې دی علم والد الله سره درانه دي علم والا په علم والا وسوي درانه وي علم په آخرت کې سره دون دی هغه خپل مارکیټ دی دلته چې کمدنو تعالی په دې سو دنیا کې درته شي نه درکې د دنیا مارکیټ ځان نصیب دی او د آخرت مارکیټ ځان نصیب دی آخرت مارکیټ کې دنیا شرفای نه لګي یو څه ټولې ټول دنیا یو څه وتوي یو ونی کې پیدا کا په درته کې نشته نو علم په عالمانو درونی علم په اهل علم درونی کته چې کمن دنیا دار او خلق له لار شي یو پیسې دې کته یو دې شي بروي چپل دې یو یو شان دی بل بل شان دی او پټې دې کمن سو بندور او دګنوي نو خلق وي تاسو چې راغلي الناس باللباس خلق ظاهر ته ګوري صرف دومره ورشه چې هغه له پیدا ورکړه او حق بیانای اختلاف کې د دې لپاره چې زمان دې ته د دین کو رسومه خدا غي نه نور تمامه تا په تمه کې درې کیږي او درې وړه دې کیږي وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولاد من امتی سيتفقهون في الدين یقینا سکسان چې کمر دو پر زمانہ سيتفقهون في الدين ذرا جری و کوی حاصلې چې قبا حاصلې په دین کې سيتفقهون في الدين ذرا جری و کوی حاصل کیه لمبا حاصل کی په دین کې دا څه خبره ده وې دا دا چې دا لګي او سره وای چې ته به د ازدی په بوټي کې او د کیکر په بوټي کې به مړې معلومه مکه چې د دې کیکر نه وړل د زرا او باسم مړې نه او باسم ولا يكون ذلك دا نکیږي کما لا یجتنا من القطار الا الشوق لکه کیکر میوه نه ورکی مگر راځي په دا وسانه چې لیکل د هغه په ګلو یې سره نو چې څنګه خط ملاو شو امام کاسانی ډایرکټ پوه شو او ډایرکټ یې کمنو استفاء وکړه چې زما یې خاص دی زه نه کوم دا غوسه نه یې مخکې بیا دې کتنو توجیهګانی او بیا په مجالسو کې زنو کې شرکتونه وي سویل شي نه او بیا په ناجایزه مجالسو کې څه کوي شرکت کوي بیا هغې له دلایلو مصیبت دي خو بس ووایه زما نه څه وشوه غلطي وشوه زما مجبوري ده زما مجبوري ده زه نه شم کولی او نور کار غلط دی نو غلط هم که بیا له څوک وایي دلایل ولا هم وایي دا راته د وژنو چې خپل بیا مالک راځي راځي زمونږ د ماشوم ته به ته ختمو زمونږ تاسو ته لګا دعا وکړو او تو سوې چې نه وای ښا موږ په بل مولا راولو چې هغه موږ شریک تاسو چې وی مولا مو ماشاءالله دی ورو هي واجب خلک دی یو محله ولا دا مولا نه وی دا چې تایکول استادی دي ګړو اشاره چې ډېر لکه د نور افسرانو د دې ډېر تسلط مو نه وي ولکه سره دې نه دای دا شانتی شي علما چې لار شي یو رځیر مونډای کی بل چوپای لري کی بل چټې کته کی څه باندې بیا وای نه جدا شي مولا دا مولا دی او وای دا وړو ته بلا سره خبرې نه کوي دې سره واړه خراب شي هغه نه کوي چې کوم دې بر افسرانی دې چې کوم دا کړی یو نو دا ماشومان نه کاری نیولې هغه باندې پابندي صرف قرآن مجید سبق وتقین او د مسجد خبره وتنه کوي لیکن سیارت العلم دی لو ان اهل العلم سوال العلم کدی علماء د علم حفاظت سره وي سیارت العلم د علم حفاظت سره وي د علم د منصب خیال ساتل وي یو علم یو خواهشات نفسانیه وي چې کله یو سړی د خواهشاتو نفسانیه او لحاظ کوي علم به ذلیله کوي او چې کله سړی د علم لحاظ کوي نو خواهشات نفسانیه به نه حاصلېږي خواهشات نه حاصلېږي نو کدی دی علم له ترجیح ورکړو په خپل خواهشات باندې سوال باندې وشو په خپل سو باندې خواهشات باندې چې خیر دی زما بدن ته تکلیف دي زما عزت ته تکلیف دي زما مال دی لګوي او چې علم خراب نشي او د علم تقاضا خراب نشي یعنی زما د علم د علماو او د امت دایانو او د امت په علماو په لمن باندې دا یو خلک کوئی مولا داسي چې زما د علم د علماو په لمن داغو نشي نو کده د علم ساتل وي امام حنیفه رحمه الله تعالی په جیل کې مور ملاقات رااله نو مور او توې نو مانه بچي دا په علم کې درس ذکرې دي چې بس بل کار نشته خو ټک او جیل ټک او جیل ټک او جیل رب دې بس سایلم ناو هغه وته امام غریب وته وي په مور تاریخ اولی دي چې نومان د ځان لحاظ نو کړی د علم لحاظ کړو ځان په ترتیب کړو او علم لا علم نو ذلیل کړو علم نو ذلیل کړو نو زه علم نشم ذلیل کولای ما ته د تکلیف خیر دی او زه علم نشم ذلیل کولای سبحان الله چې دې چې قدر محفوظ کړی وی علم اوس علم خرابي دي یا د بدن هغه کې یا چې تکلیف راځي نشي یا د خواهشاتو بچي چې مالدارانو د تحاصل کی دا ولک ساتي وي الله رب العزت پر دې نتیجه ته په دنیا کې خو لري وا چې دل باندې د خپل دور سیادت ورکړي وي دوی ودا دا چې په دنیوي بشرت او راحت د تملاو نشي او دې باندې کمنو د دور ایمان دي د صبر او یقین تنال امامتو فی الدین چې کله د صبر او اسلام کې په دې وخت سره د خلکو ګرځي خلک چې کمزور مالدار نه مقتدا دي خلک چې اعداد والا نه مقتدا دي خلک د عہدې والا نه مقتدا دي خلکو چې مقتدا کړي دي ائمه مقتدا کړي امامان د دین چې امامان ګرځېدلي دي هغوی په مالونو نه دي ګرځېدلي امام حنیفه چې کمدنو لکه مالدار نو خلک دنیا دارو وي چې موږ سره تفصیل دی هغه څه دی قیمتي دی ځکه چې دی علم خرج کوي او زموږ نه څه حاصل دنیا حاصلې نو دی وی چې موږ خوش دي تا دا دینا نو دی موږ ته محتاج دي او قانون دا دی چې محتاج هغه کته وي او محتاج دی یې سوي پورته وي کنه الیدو العلیا خیر من یده سفلا ډیره زیاده چې دې کې د خود په شان کې قوت انفعالی دی علمي طبقه خلقو کې په علما دي په طلبا دي په دې کې د کمندونو قوت انفعالی دی دې دې زر د بل نه اثر قبلې د بل نه اثر قبلې د بل کفر نه متاثر کیږي د بل ګاډي نه متاثر کیږي او چې کله یو عالم د دنیادار ملاقات ته لاړ شي نو د هغه سندره و پکار دا و چې د عالم د دنیادار دا محسوسه کړی وي چې د مال سره راپور لراغله دی د زمانه سره راغله ته مال سره کول غواړي زمونږ عاشقي هغه یا د هغې نه د شهرت طلبګاري چې زه د سره پناه پسې شم مشهور شم یا چې کمدنو د هغه نه د مال یا د عمري شي طلبګار وي یا د مال طلبګاري یا د عمري طلبګاري د هغې نه مسله جوړي ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فحانوا عليهم فبي قدر شد علمات بدي دنيا دارو سمعت نبيكم علاج خيوش من خام سوال راتو چې دنیوي امور من محتاج یو موږ محتاج یو موږ علم حاصلو کتابونو ته محتاج یو موږ علم حاصلو علاج ته محتاج یو موږ علم حاصلو سوالای ته یو محتاج یو دا ځینې کارونه زمونږ له بغیر د دنیا نه کېدل نشي دا ځینې کارونه زمونږ بغیر د چا نه د دنیا نه کېدل نشي نو موږ له څو چې کله ته دنیا ته د خپل کړنو ستا مقصد دا دی چې دا دنیا به زه پوره کوم دا دنیا به زه پوره کوم چې کله د دا دویم نمبر کې کړه او ایک نمبر کې د دین کو شهر د آخرت دې کار کې کمی راځي شي الله وی دې زما کار کې نو د کار به زه وکم نو دا کار وا زه وکم دا قرآن مجید دې نه لګته چې په دین باندې الله د دنیا واده کړی چې تا دنیا مقصود کړه دنیا دې مخدومه شو او ته څه شو خادم شو او چې کله تا د دین خدمت شروع کړ دنیا ولې خپل راځي هغه به خادم یې ته وسري مخدوم لګې دي کنه بس خواهشات ته څه ضرورت دی سہولیات او خواهشات ته پرېږده ضرورت پر الله پوره ضروريات بدل الله څخه کوي پورا کوي او ورته سہولیات دي او خواهشات دي هغه لته لته ورکړه چې دا ما د الله د بارسن قربان کړ هغه بدل هم الله دري اما کرته غفا والله حق دنیا ومن تشعبت الهموم او هغه څوک چې ګډ وډ راغل په دې باندې غمونه یو د علم زوال راځي په نسیان باندې د نسیان لپاره ګڼ اسباب دي د نسیان لپاره ګڼ اسباب دي او د نسیان په اسبابو کې یو غټ سبب څه شی دی هغه چې کومو علم باندې دنیا مقصود کول اذاعته ان تحدث به غیر عالم چې تنا آلو د علم بیانای نو اسباب الاسلام دي سرو حالي اسباب دي او سي ظاهري اسباب دي ظاهري جسماني اسباب دي لکه تراو کول شو صحیح ده کنه تراو دا سي مخالفت ته ګمدنو د زنانو او مخالفت د دې ماشومان هلکانو روحاني اسباب کوم دي لکه فکرونه کمول سوچونه فکرونه دا چې کمونه کمول ګناهونه پرې پاول ګناهونه بیا د حفظ اسباب شي نو ذهن زموږ په اختیار کې نه دی یا تیز او یا ظاهري اسباب د حفظ استعمالول پکار دي او ظاهري اسباب د نسيان نه ځان ټکول پکار دي بچ کول پکار دي هغه سلیمه یا نسيان وإذا حسبوا أن تحدث به غير عالم زیاد علم بربادول د علم هغه داري چې ته بیان کې علم نه اهل ده علم والا څوک دي قال الذين يعملون بما يعلمون هغه خلک دي چې معلومات دا غي معمولات دي چې خپل معلومي معمول ګرځولې اوس دا پروګرام شیخ ابراهیم الله تعالی تعبیر دا چې هغه یو فرمایل چې چا خپل معلوم معمول وګرځاو الله ورته د مجبولات او علم نصیب دا هغه مجبولات چې دي هغه معلومات وګرځي چې تا چې کمزر خپل معلوم چې څو ته معلوم او باندې باندې علم عمل وکړو نو ته مجبول معلوم وګرځي وای نه د ود کېدو دا دوا ده پاتېدو دا دوا ده وای نه د جمعه ته د ورتو دا دوا ده د ورتو دا دوا ده وای نه شیشې کې د کتلو دا دوا ده وای نه ډوړې د پړلو د بسم الله مخکې دا ده او رسول دا ده د وبو سکلو مخکې بسم الله او الحمدلله وای نه دې لږ څه ځنې علم دی هغه د عمل لپاره او ځنې علم د اعتقاد لپاره چې کوم علم اعتقاد پیدا نه کو هغه د هغې عمل دی او اعتقاد کې استحضار پیدا نه کو هغه علم علم نه دی او چې کوم د عمل لپاره هغه د ځان کوم څه پیدا دا ډېر سوچ پکاري زمونږه د عمل په ټیم کې خپل علم ته سوچ کوي چې د دې خبرې ما ته پته شته د دې خبرې ما ته پته شته حضرت امیر مولا وی زه په اعتکاف کې ناستم اعتکاف کی انو و یو سړی ما ته خبرې وکړې په مسله وا هغه دې کمندنو مال په تیر او کولې ما ولا په تیر ور کولې نای کی کرنسی بچی دا کراچی ته کېده باندې ده لکه فرض کما غل افغانه ور کولې او هغه باندې پاکستانه څه کولې کوئی فرض کوم دوی خواږي یو اسلامي تعلق په اړه ملګری ناشته راغې د کمزورو لګا اسلامي تعلق او مریدو چې کله تم د مخلوق د در خوکړه نو ګدای دی مبارک شته بادشاہ تم چې ګمدنو غلط شعر د مخلوق نه تم کول مخلوق نه تم مګوا باهما او بهما ویلو باهما او مخلوق سره یا او د مخلوق پورې ظلم تا او د مخلوق نه تم مګوا زما څه کار دی بابا ته بابا ته نو خپل مولا ته وم وی هغه دې کمندنو بابا ته وی چې مولای ته دا دوا کوي هغه مال به سره راکړي چې پاسپورت جوړ کا او جواب شه دا مال بابا راکړي نه دا مال زما مولا راکړي بابا را نه وکړ بابا را نه وکړ